زما عزتمندو عرض مې دا و چې درې څلور ورځې زما متعلق یو افوا شوه هغه افوا مختلف شکلونو کې چې د څومره علاقې خلق ما ته راغلي نو د اره علاقې خبر به جدا جدا و د اره علاقې خبر جدا و شپږ بجې جنازه ده درې بجې جنازه ده زه اوس جنازې نه رالم ما جنازه وکړه داسې خبر هم پکې شوی خیال هم راغی زه اوس جنازې نه رالم دا جنازه عزیزان زه یو غریب او ادنا غوندي مولا زما مرګ د دنیا مرګ نه دی زما مرګ د اسلام مرګ نه دی زما مرګ د ملک مرګ نه دی زه یو انسان يم ژوندې ما مرګ ما د پاره لازم دی زبا مرګ کده دې خلق دا خیالي چې دی مړ شي نو بیا به چې د چا دا ښځې او دا بورې بربنډې ګرځي دوی پسې به بد څوک وي دې دلګانو ته به بل بجلیګر خدای پیدا کوي او دوی به پرېږدي نه که د دوی دا خیالي چې زمونږ د ښځو پسې د جشن خیبر ډرامې به بیا څوک نه کوي چې دی مړ شي په خدای قسم مانه به زیات لیونی پیدا شي او هغه به دا نسبتونه ما چې تاسو ته وي په دې شپاره سنې یقین او ایمان لرئ چې د پیغمبر په مرګ دین ختم نشو نو د بجلیګر مولا په مرګ دین نه ختم د بجلیګر مولا په مرګ باندې حق ویل چې دی هغه نه ختمي هغه زمانہ کې به یو لیونه پیدا کیږي او دا دا خلق به تینا خوب په آرام نکړي زما عزیزانو س لکای ور پورې بیا مونږم تړي ار سړی چې اورېدلې ده نو پنځه بچي ور سره زیات کړي دي په دې به تاسو پوهیږئ ار سړی چې اورېدلې ده نو پنځه بچي یې ورسره کړي. دغه سړی خو لږ راونیسئ چې دا زما جنازه کې شریک و چې راځه که نه هغه جنازه یې تا څنګه چل کړې هر سړي چې اورېدلی څه نه څه بچی یې ورسره لګولی زما عزیزانو ما ته هېڅ تعجب نشته هېڅ فکر نشته زما مرګ لازم دی زه به یو ځل مړ کېږم نوشیروان بادشاه ته یو سړی راغی وی مبارک شه ستا فلانی دشمن مړ هغه ورته المرا به مرګ عدو جای شادمانی نیست مرا به مرګ عدو جای شادمانی نیست که زندگانی ما نیز جاودانی نیست ما ته د دشمن په مرګ باندې زید خوشاله نه ده زه به ولې د دشمن په مرګ خوشاله یم ځکه چې زه به ټول عمر ژوند دی زه به ټول عمر ژوند دی چې زه د دشمن په مرګ باندې خوشاله شم زما په مرګ دې څوک خوشاله ولی شي کده ته اطلاع د اسمان نه راغلی چې ته به نه مړ کېږي نو بس بیا ټیک ده زما په برګ دې خوشحال شي عزیزانو دا یو شرارت او یو شیطانت او ما تا زیات افسوس چې ده اپ دې نه ده چې زمړې ما ته به مړ کېږم یو ډېر افسوس ما تا د احباو متعلقینو دوستانو په تکلیف د مردان الله بندگان کم سړی مزاج دا پکا چې یو سړی یو خبره ووري او پیچپ شي او لغون دي تکلیف په ځان تیر کې او منزل مقصود ته ځان ورسي چې دا خبره رښتیا ده که غلط او بس یو تله بل ته ویلی بل تله بل ته ویلی بل تله بل ته خزه او نر او واړه او زاړه ټول صوبه د خدای په عظیم قهر ګرځي نن بیا کراچۍ او لاهور نم شروع ټلیفونونه دي یو بد حال دا دومره عظیم فساد چې جا جوړ ک دا د پټیالي سیکان نو دا هندوان نو دا روسیان نو دا یهود نه وو دا د صوبه سرحد مسلمانان وو. دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ ک دا لا اله الا الله ویلو والا وو. رسول الله منلو والا وو. قران او خدای منلو والا وو. چا چې ټول ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار کړ ماته سم مشکلات پیدا کړ او د خدای دې مخلوق ته څه مشکله او یو مولانا صاحب راغی ویل لا غرق شو څه چلو شو ویل ما سره له کور ته لاړ شه هغه سره موټر کې کېناستم چې کور ته لاړم ښځه یې ویر کوي لوڼه یې ویر کوي خواښ یې ویر ویل دې ټولو راته وی چې ته پرون ټوله ورځ نه وې د هغه جنازه کې وي مونږ ته دې حال ولې نه دی ویلی والله که کور در سره وو ستا دا لار او زمونږ دا لار دا واقعات هم پکې پېښ زما عزیزانو دا اجیان صوفیان علما طالبان نیکان اوس په مولا چې خپکیږي خو نیکی کنه اخه سړی د مولا چې دشمنی داسې ابلیس شیطانی لکه دا پراپګاندا یې کوي نو عزیزانو دا خلقو اجر دې په خدای وي ما سره د دې اس عوض نشتا او نه را سره د دې څه اجر شته الله پاک دې دغه ټولو ته ډېر لوی اجر ورکړي زه څه شی یم چې په ما ښځو جړلي دي یا په ما سړو جړلي دي دا د دې د نیکۍ او د دیندارۍ علامه وه باقی خلق کوشش کوي کسه انکشاف هم اوش چې دا واقعیا ولې شوې ده او دا شر څنګه شو؟ یو نری غوندې انکشاف شوی دی چې هغه تصدیق ته ورسي نو بیا به په دې منبر درته وایم تصدیق ته ورسي ځکه چې هغه کې یو سرکاري سړی و چې هغه نه به غریبان تنګ غریبان او ماته د ډزو سپه جوړ کړي ما ورته مې وویل چې پرتوګ د نه وباسم او په دې سرک دې راکاږه چېرته چې غریبي تېراني سي چېرته چې غریبي تېراني سي چېرته چې سپېرۍ تېراني سي پرېږدم دې نه په دې علاقه مې بند کړ زما نوم به چې واورې د سوړي به پناه کول لږ نری انکشاف شوی دی چې صحیح سپه کې دا غم وه ځکه چې تېرو ورځو کې مې یو جلسه کې ما ووې چې وګورئ د خدای وهل چې د پلاني لای د پشکال چینډخ جوړ کړ نو چینډخ ته کې هغه ته رسېدل بل دا بلاګانې ور رسېد دا دا ټیپونه چې دا خو پورا بلګه دا کنه زما باندې نو دا پشکال د چینډخ ته کې ور رسېدل ناغله بل څه پلاس نه ورته سنره غوندې لاس پکې دا خو اسی یو خبر درته کوم اړکی خوشاله مپه خوشحال په په دې منبر مې ویلی چې دلته زمانہ بوټان چا پټ کړ نو په دې منبر مې ویلی مال خدای دې تبا کی معنی بوټان پټ کړ دې لوډ سپیکر باندې دلته یو بیبي و هغه مانځنه پس هغه وخت کې بوټان په لس دولس روپۍ کېده هغې دېرش روپۍ راولېږلې چې مولانا صاحب ته ووایه چې دا دېرش روپۍ واله دوه جوړې ځان له واله خو هغه له خیرې مه کوه غریب به و یاره غریبۍ د وجې به نو زه وایم چې دغه خندیرانو ته مې خیریم د خولې نه نه وځي ځکه چې ما دوه اربه روپۍ خرچ کړی وی نو داسې د اخلاص دعا به مې په بیه نه وی اغستې لکه چې د دي د برکته راته دې خلکو تو وایا چې ځان ته څه وای خدای راستی که په ټول ملک کې ورته په جماعتونو کې دوا کی کیږي چاته چې ځان ته څه وای او بیا چې کومه دوا دوی کړې ده په خدای قسم چې اصلي اسلام هم دغه اصلي دوا هم دغه لګي چې زړه له درد ورسي او د اخلاص دعا وشي ټولو مړو ته چې زه او تاسو کومې دواګانې کوو زباني جمع خرچي خدای دې وبخي بد دې جبې اوازي دړه نه او ماته دړه دعاګانې شي الله دې هغه خلق چې چا دا ټول ملک په عذاب کې گرفتار کړی دی خدای دې ورته هدایت او ما د طرف نم دعا دا ورته چې الله دې هدایت کاغه تباشي بچی تباه شی ماله به په لاس څه راشی خدای دی ورته هدایت وکړي خدای دی زمونږ جبی ټیک کړي عزیزانو دا تاسو ته اپیل کوم پر ورولای چینجاکم فاسقن بنبئن فتبینوا خدای پاک وایي چې یو فاسق درته یو ګواهي راوړي نو ښه تحقیق پکې کوئ. یو خبره چې واورئ بل ته قطعا تر هغې پورې مه کوئ چې تر څو پورې مقصد ته هم په خپله ځان نه یي رسولی او ځان هم پرې نه یي پوه کړی. دا یو دغه ملک اور د دې وجې بل شه چې یو بل سره غوږونه وجنګېده او یو نه بل خبر او بل نه بل خبر او بل نه بل خبر دا اور د دې وجې لګېدلی باقی زما ځان دی عزیزانو ډېرو خلقو ما ته وې چې دا به څه سازش وي او څه پلانې وي او څه ساجدا وي که نه جي او ته ځان سره څوک ګرځوه څنګه څوک ګرځوه چې یو ټوپک والا ګرځوه باقی زما هیڅ دشمني چا سره نشته اچ ا په دې ملک کې مې که دښمني وي نو هغه د حکومت سره ده حکومت سره مې په ذاتیاتو دښمني نه ده حکومت سره مې په دې دښمني ده چې د خدای دین سره ټوکې مکوي نو عزیزانو ستاسو د دعاګانو او د دې مینې برکت دی چې تر اوسه پورې خدای پاک بچ ساتلی دا ستاسو دعا باقی جبا خدای را کړی دا خدای به بندي ژوند خدای را کړی دی خدای به اخلي عزیزانو د بیغیرته مرګ دی الله چاتم نه ور کوي نه د ما تر کوي او نه د خدای تاسو ته همیشه مرګ چې دی هغه د غیرت په کار وي چې زه حق وایم او زه مړ شم نو زه خدای نه نور غواړم څه په حق چې زه مړ شم زما یعنی دا پروپاګاندا زما خلاف خو زما د وینا متعلق بچا کړی کنه نور خو ما د چا خرد لارې نه دی اړولی نه مې د چا چرګې تک کښې ویلې دي خو زما د یو حق وینا یا به لونه بار ګرځي هغه به ویلي یا به خزه چې دا بوره بوره کیږي هغه به ویلي یا به د درې دلای په ډګډګي به خزه ځان سره ګرځي هغه د بروا بچي به ویلي ما خو دوی پس دې ز پرېدم چرتا پرېدم نه نو زما عزیزانو خدای دې تاسو ټول خوشاله زبا قسم په خدای که ماته دا پته وه چې ما سره د دومره خلکو مینه ده والله که زه خبر مال خو ملایم او تقریر دی واوري او لار شي ده لیکن چې دا ورو زړو په ویلو جړلې دي نو عزیزانو اجرم په خدای دی او هغه خدای دې در سره خو کی چې کوم خدای د دې ټول کاینات مالک دی، زه غریب او ګناهګار، روسیا او شرمسار به زه د دې څه عوض یا څه بدل تاسو ته درکړم؟ نو خدای دې تاسو ټول خوشحال ساتي چې د څومره کلو او علاقو نه راغلي یئ، عزیزانو مانځه نه پس تلو سره دا کوشش وکړئ چې دا خبره ختمه شي، ځکه چې دا خلکو بالکل تسلي نه کېږي. زه یو کس یم. داسې کولای نه شم په ټوله صوبه ټوله صوبه په لپېټ نن کراچۍ او لاهورم تم دا بلا ورسېده نو زه ټول ملک کې نه ګرځېدای شم نه دورې کولای شم او دا ټیپونه مې پونه کوشش وکړي چې ځان سره یو سي خو دا ورته وغږوي چې دا خلکو ته آرام شي او سکون شي ما ته دا ایمان دی چې په خپلو مړو بچا دومره خفګان نی کړی لکه زما د مرګ چرته. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهري ګیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاوېږي. احد د مدینې منورې نه لږه غوندې فاصله باندې یو غر دی، د هغه غر نامه ده احد. او دغه جنګ د هغې غر په خوا کې شوی دی د دې وجه نه دغه جنگ ته جنگ احد وای په دې جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم شریک او ډېر لوی لوی اکابر صحابه چې دي هغه هم پکې شریک عزیزانو یو صحابیو داغنوم حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ ام په دغه شپه د هغه واده شوی و. د واده ړومبی شپه ده او حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه خوب ګوري په خوب کې څه ګوري چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وینې روانې دي او زخمی دی نو په دغه خوب کې ټوپ کو د کټه لاندې ودرېد اناوی ورته وی چې حنزله ولی خوب کې ویری وینا طبیعت خراب شه وینا څه چلو شو ورته بی بی خوب می ولید چې از چې پچا مینه ما اپ وینو رنگ د احد په میدان کې ولاړ ناوی ورته وی چې انزله ودشا الله بنده دا د وادړ ومبای شپه ده دا په زندګۍ کې ډېره د سرور شپه وي، ته اوس څه کوې؟ حضرت حنظله ورته وفرمایل چې او بی بی په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي، یا به زه تا سره مینه کوم او یا به محمد رسول الله سره نو ما ستا په مینه باندې دا قای نامدار صلی الله علیه وسلم مینه ته ترجیح ورکړه تا پرې دم او غته زم ناوې ورته وی چې هاي حنزله زه خو پاتې کېږي نه او یو خبره درته کوم چې ما خو ته پرانا کې لیدلې هم نه نو کته لاړې او ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځ تا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی نو حضرت حنزله خپل لستوڼه وشلولو او ورته وی بی بی د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې د غشو او د تورو پړقار او باران حضرت حنزله بے اختیار سینه واچوله په مرګ او شهید شو چې شهید شو ورسره خوا کې یو بل پروت ته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کانی په خله مبارک ولګید او غاښ مبارک مات شو او ویني پر روان حضرت عائشه او بی بی فاطمه او بو په سرا منډ کړی چې د رسول الله د داوینه پاکي حضرت زید باندې تیرېدې نو هغه ورته داسې عائشه ته اشاره وکړه چې لږ غوږ را نږدې که څه خبره درته کو هغه چې داسې غوږ ور نږدې کړه ورته وی بیبي په دې مې پوي کا چې رسول الله وفات ته او که شهید شوه نو هغې ورته وویل چې وفات خو نه دی خو په یو کاڼي لګېدلی دی او دا غاښ مبارک یې مات حضرت زید وی چې پروردگار کاش چې په هغه کاری چې زما د محبوب غاښ لګېدلې ده خدای زما ټول په مات وې خو چې دا غاښ نه خدا بی بی زما آخر وخت ته الوداعی سلګه وام خو سردار کونین ته به زما آخري سلام رسای او دا به ورته وې چې زید پسینه سوره په لار کې پروت دی او تا ته وی چې زما دې په آخري سلام حضرت عائشه چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولیم نا وخت و یا رسول الله حضرت حنزلم لاره کې شهید پروت دی او حضرت زیدم په لاره کې شهید کېدو والاو ما ته په وخت کې دا خبره وکړه چې زما اخیری سلام سردار کونین ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویني صفا کېدل په ځای پرېښو، منډې چې منډې کې چې ورغی نو زید سلګی والی نو د زید سر یې راوچت کو په خپل پتونې کې چې په پتونې کې خو نو په دې مخ ورته لاس وای الله دا رتبه په امت کې بچاله ملاو شوی و چې د چا سر د سردار کونین په پتون پرو او دا رتبه به په امت کې لا چا ته ملاو شوي چې د الوداعي سلګو په وخت کې د سردار کونه لاس د چا په مخ ګرځي دا رتبه او د دې انداز او مقدار زدي وخت کې تاسو ته بیانولې چرته په دې مقام او په دې رتبه بیا خدای پوهه ده یا به په زید پوهېده او یا به په محمد رسول الله. زما عزیزانو! راغی حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه جنازه راوچته کړه جنازه راوچته کړه نو جبرئیل راغی و یا رسول الله حضرت حنزله تبا غسل نه ورکوي شهیدان ټول د وحد چې دي به غسل بخخي خو حضرت حنزله تبا الله حکم کړی دی چې ملائکه غسل ورکړي دا د خدای حکم او زه د هغې په ډیوټای کې جبريل عليه السلام چې د حنزله د غسل ډیوټي به زه کوم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا خو شهید ورته د د واده ډومبای شپه وا د ستا په مینا کې داسې مستغرقو چې د غسل ته نه دی کتلی او میدان ته را منډه کړی دی وجنه حکم داده چه حنظله ته به غسل ملائکه ورکړي عزیزانو په دې دا علماء حضرات پوهیږي چه حنظله په حدیث کې چه چرته د حنظله ذکر راشي نو الته ورسره دای چه حنظله غسیل الملائک هغه حنظله چه چاته ملائکو غسل ورکړي زما عزت مندو آواز شو الله پاک د تاسو ټولو ته وخی د احد غر داسې یو کنده وغوندې ده نو پاغي کې صحابه کې نوري رسول الله چې دې طرف نه د دشمن خطر ده تاسو دا کنده او ساتي لاندې نه شیطان आवाज وکړو چې ان محمدن قد مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو عزیزانو چې دوی را کوش حضور علی السلام را پاسه او صحابه او ته وی چې تاسو ولې را کوش یو دا مورچم پرې ولې و یا رسول الله مونږ आवाज واورید چې حضور وفات قتل کړي دا آیات راغی چې وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ندى محمد عربي مگر یو رسول دی قد خلت من قبله الرسل دین مخکم ډیر پیغمبران تیر شوی دی دا اخیری پیغمبر افای ماتا او قتلا اے صحابه او کدا پیغمبر مرش او قتلا یا قتل کړي شي انقلبتم علی اعقابکم نو تاسو به تختئ په پوندو باندې وما محمد الا رسول نه ده محمد مگر یو رسول دی یو انسان دی افای ماتا او قتلا کده مرش یا قتل کړی شو انقلبتم علی اعقابکم تاسو به تختئ منډې به وهئ نه پیغمبر او فرمایله صحابه زمونږ دا جنگ او جدال چې دی دا زما د پاره نه دی زمونږ جنگ دا الله د پاره دی کزه قتل شما ام بتا سو جنگی گئی او کزه مړ شما نو ام بتا سو جنگی گئی عزیزان دا الله کارونه په انسان پورې موقوف رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شان داغه غوندې مقام چې هغه وفات شو هغه نیابت ابوبکر صدیق ته وسپارل شو هغه کار چې الله سره د نبوت د جناب محمد رسول الله ناغسته هغه کار بیا بے نبوت الله د ابوبکر را نسبت نه قائمه ده د ابوبکر او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام او پشان لیکن چې د دومره لوی مقام خاون نا کم کار خدای غسته هغه کار د هغه په مقابله کې د ادنا سړي نه بیا خدای اخیست. هغه کار چې الله د ابوبکر نه اخیست، هغه کار بیا الله د عمر نه اخیست. هغه کار چې الله د عمر نه اخیست، هغه کار بیا الله د عثمان نه اخیست. بیا کوم کار چې د عثمان نه چاته چې په دنیا کې زیری د جنت شوي وو، په دنیا کې الله ورته جواب رالېږلی و چې اې عثمانه! تا څو ځله په جنت په بیه اخیستی؟ څوک خو به عبادت کوي، نو ورځي به که نه؟ تا په بیه اخیستی دی جنت، ستا زرخرید ملکیت. هغه عثمان چې قتل کړای شو، هغه کار الله بیا د علی نه اغستی زما عزتمند ورور د الله نظام د دین چې دی ا په چا پورې موقوف نه په چا انبیا لاره علماء علماء لاړ شي نور پیدا شي نور لاړ شي سليمان عليه السلام د بیت المقدس تعمیر شروع کړ تعمیر کو او اسرائیل علیہ السلام ورته راغی وی تیارېګا وی پیریان او دیوان اخته دي تعمیر کیږي لګیا ورته وی چو سليمان وخت دی پورا دی ته به داسې ځې او بیت المقدس د خدای کور دی هغې له به بل سلیمان پیدا کی ته دا مور اړه کې چې زه لاړ شم نو بیت المقدس تعمیر به ختم شي نه ایله به بل سلیمان ته سلیمان علیه السلام د ځنې لاندې امسا ورکا او سات لار یو کال ولاړ روح پکې نو پیریان او دیوانو تعمیر کمپلیټ کا کال پس دی راو غورځید هغه ته کال پس پتاو لګیدا چې دا خو یو کال مل ولا عزیزانو اس کار د دین او د خدای چې د پچا پورې موقوف نه دا سړی نه دین بنئ دا سړی نه ملک بنئ دا غلط شي د خدای نظام په خدای پورې دا هغه دین دی چې انسانان نو د دې دین خدمت خدای په مارغانو کړي الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل تو ګوره پیغمبره اداتیانو خلک بنی آدم نو چې د خدای د کعبه حفاظت کړي مارغان پیرول مارغانو بیا دا او اعجاز غوندې د بمبارۍ کار کولو، یو کاڼی په مښوکه کې او دوه په پنجو ا نیولي دي او په اتي چې راوغورځوي اتي کې غار جوړ کړي او که په سړي راوغورځوي سړي کې غار او بیا په هر کاڼي د سړي نوم لیکي. که تاسو خیال وکړئ ټول قرآن ډک دی جنت بی او پکی ولی بی او نیرون بی او حوری بی او غلمانان بی او بیا د غلمانانو گویا تعریف چې قران کریم کوي نو عجیب و غریب انداز کې یعنی خدای ته څه ضرورت چې تا ته وایي چې ستاد جنت نوکران چې دي او خادمان چی دی نو به دومره خسته ای اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا چا د جنت خادمان ته وګوري نو ته به دا ګمان وکړي چې دا خو ملغلري دي یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا یعنی اوس خدای ته څه ضرورت و چې د لکه اوس ته صاحب راځې زما ځای ته میلمه راځې او ته ما نه تپوسو کې چې جی ځای به دې ښی ځای ما او ښه دی بس ما ته دومره ویل پکار او ښه ځای دی راځه ضروریات پکې ټول دي اوس ته ما نه تپوس کې چې جی غسل خانه به پکې او قالین به پکې وي صوفا سیټ به پکې وي او استاد اب اجره نوکران چې دی هغه څنګه پوس پرې کړی خو نه دي چرتا غوږ خو نه دی غوس پلانې چې کته مان دا ته پوسونه شروع کې زبرتم چې پارام کې نه چرانش خبر ده استاد یې سره څه کار دی چې غوږ شته که نشته پلان کې الله د قران کریم شفقت ګوره کرم نوازی ګوره غایت احسان ګوره سبا د جنت دا مېوې به داسې نږدې وي چې که ته غواړې نو خولې ته به درته ونې راوړي عزیزانو دا د الله انتهایی شفقت او مهرباني ده چې دومره تفصیل سره بیان کوي در او مقابل کې تفصیل ته د یو انسان نه تپوس وکړي په خښته به دې ولي نو قسم د الله بندګانو ته دا د هغه شفقت او مهرباني ده چې د دومره لوی شان سره درته چې نه ته څوک تپوس کولی شي نه ورته څوک ولې ویلی شي نه ته څوک مؤاخذه کولی شي او د هغې سره ګویا کې بیا قسم ورته خوري چه دا به هم پکی دا به هم پکی دا به هم پکی د هغې مقابل کې جهنم بیا الله دې امان راکړي نار حامیه لفظ ویل راضی ویل قران کریم کې ویل هغه کند توای جهنم کې چې هره ورځ جهنم هم د دې کندې نه اویا کرتې امان غواړي ویل هغه کندې ته وایي ويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويل کنده کې به هغه خلق پراتی چې کوم شی په خپل لاس ولي کی او بیا وی هاذا من عند الله دا د خدای کلام دی لکه د یهودو علماو به چې کول عزیزانو نن پاغه قهر زمون ملک مخته دی عوامو کې د مؤاخذه ماده نشتا عوام پویږي نه هر څوک چې ورته راپاڅېد او لګیا شو دوی د ګډي رونه دی هغه پسې بین بیناري په دې نه پوهیږي چې دې مولا دا الفاظ وی دا حدیث ته کدا قران دی کدا اسی عربي پکار خداو چې عوامو کې دا اهلیت وې چې یو سړی پاسې دلې هغه ورځې یو قبر باندې یو را پاسې دو تقریر کوي اوس وای رونو دا د څه ځای دی چې ملایکی ورته راشي نو په قبر کې به ورته وي چې النوم کنومت العروس خیرغه خبره اترې چوشوي ما لاس نونی و چې د خدای بندا چې ته دومره په شد بود نه بیا پوهیږي چې هلکه دلته علما ناست دي او ته د عامیانو د لیډر پنای دومره در باندې سترګې پټې کړې دي چې الفاظ نه درځي دا د چرسیانو پیری لکه چرسیان یو پیر ځان لا جوړ کی او په چرسو سکلو سکلو سترګې سری شوی خلکو ته خی چې زمونږ دا پیر سوچا سید د سترګې سری نو هغه پیرایت ته باندې دومره سترګې پټې کړې دي چې ته خبره نه پوهېږي د امر صيغه ده د باب د نامه ينومون انهم نه ده نوم ملائکی به دې مړی ته وي نوم ودشه کنومت العروس کنومت العروس اوس کاف حرف جر ده مدخول لا جر ور کوي نو انهم کنومة العروس دا داسې غلط ته لکه لکه ته چې وای چې د ازمکه پاسته او اسمان ټیټ دی نو نوم کنومة العروس ته دومره نه پوهېږي تا حروف جاره پېژندې حروف جاره دی باو تاو کاف لام واو مزوا مسخلا رب حاشا عن علا حتا الا دا حروف جاره دی دا مدخول خپل جر ور کوي او عربیت قواعد چی دی دا قوالب د معانیو دي. نو عزیزانو مونږ په داسې قهر په دې ملک کې اخته یو چې په شد بد نه یو خو بس مليانم یو پیرانم یو بزرګانم یو او نیکانم یو هرڅارځ حدیث کې راځي پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه وان لم یستطع فبقلبه فذلک اضعف الايمان بی دین وګوره پلاس یونی سو باندې کا د لاس طاقت نشته په جبه ورته وایا د ژبې رسايي دې هم ورته نه کېږي، په زړه کې ورسره قطع تعلق او بایکاټ وکړه، نو چې دې درېیو کې یو دې هم ونه کړه، نو اول خو به ته بې ایمانه د دنیا نه تېرېږې او ایمان به نه تېرې، چې د بې دینو. نه دې د بېدینو لاس ونیوو، نه دې د بېدینو له په ژبه ووې او نه دې بېدینو سره په ړه کې قطع تعلق وکړو، نو ته به ایمان نه تېرې. چې د دې بېدینو بایکاټ قوم او ملک د ملک نه یي کړی، تر هغې پورې ستا د ملک تقدیر نه بدلېږي. نو زما عزیزانو! که دی نو صرف. د خدای ذات دی بل څوک نشته تیر جمعه ما تاسو ته ویلو چې خدای سره د هر سړی عشق حقيقي پکار په دې کائنات کې کستا خوخ وي نو هغه دې صرف د خدای ذات خوخ وي صرف او یا د خوخ وی نو هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوخ وی ولې د خوخ وی زکه چې دغه محمد عربي دی چې چا تا د پاره راهنمایي د داسې خسته معشوقې کړې ده نو پیغمبر دا د الله او د هغه د مخلوق په منځ کې رهبار وي، قاصد وي. پیغمبر معنا هم دا ده، پیغمبر ته پیغمبر وایي ځکه چا د الله او د هغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي، د الله لار ورته ښيي. تاسو وګورئ رحمان بابا یو شعر دی چې له بتای ر بار پختلین شما زه د هغه رهبر نه پوښتنه هم نه شم کولی، هسې نه چې څه خطرناکه خبره یې ورته نه وي کړې. اوس له هیبته رهبر دا ذوقي شی دی زما عزیزان، ایماني درته یم خفه کېږئ مه تاسو او مونږ پې پوهېږو هم نه. رهبر او بیا د عاشق او د محبوب په منځ کې او بیا د هغې روب دا ذوقي څیزونه دي په دې خبره اورئ مونږ نه پوهیږو مونږ وختي خلق یو ها کو والا لکه دا مازیګر ټیم کې د الکان کونتر الوزي کنه جی نو د الکانو ته ګوري تاسو ها کو ها کو ها کو ترغه الوزي چې ترسوې پردې کونتر پینیولینی نو پردې کونتر پیونی سي اولی بیا خرڅ کی هلکه یو هلک ته مه چې ته دا کونترې ولې ساتي بیخت وی جی دام تجارت ته نو زه دا پوی نه وم چې کونترې څه تجارت ته خو ساتي او دانې ورکې پیسې په خوره سي فضول ماته نه جی دا مازیګر کې چې مونږه لوزو کنه نو دا په دا نورې کونترې غي ملوزولي مونږه ملوزولي نو دا غي کونتر زمونږ په دې سیل کې چراشي او کینی جال په واچو ویني سوا سوال بیا خرڅ کو وې دا زموږ تجارت و دا رامیانو مال ما دا ما وی چې دا خو اسی څه فضل کار دی دام قمقل نه دی نو په باب د دنیا کې عزیزانو مونږ قمقل نه یو مونږ ډیرو خيار دنیا چې په سګټ لیکيږي او په کم شي حاصلېږي اچل چې مونږ له سمره راضي دمر بل چاله نه ورځي خو خبره د دین ده چې په میدان د دین کې بیا مونږ له چل نه راځي مونږ نه پوي والله العظیم خدای گواه دی چې په دې بیا مونږ نه زه په نه پوي اسه ها کو والا زمه ما مازیګر کې کونتر ولو زولو والا پوهیږو نه نو اسی مې دارس کولو چې رهبار هغه قاصد ته ویل شي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې خبر وړي وروړي نو عاشق وای چې د هیبت رهبار پختل نشم له هیبته یې رهبار پوښتلی نه شم، خدای زده څه به یې ویلي وي رهبار ته. بیا د رهبار په وجې وصال وشي محبوب سره. وصال وشي. بیا د محبوب دومره رعب وي د عاشق په زړه کې چا بیا ورته کته نشي کته نشي ورته وای ما وی مخ به سرګند وینم یارا خدای را پیخ جدائی کړه په وصلت کې ورسره ناستې مو ورته کته نش دغه وجه ده تاسو ذخیره حدیث وګورئ د پیغمبر تمام ادا چې دا بناوټ لاسونه خپې سترګې غاښونه، شونډې، وېښته، قد قامت دا د کبار صحابو نه نقل نه دی کبار صحابه معنا مشران صحابه دا کردار ټول د صغار صحابه نه نقل دی کبار صحابه د سردار کونین نه وروسته قسم به خوړو چې که موږ ته څوک ووایي چې د حضور رنګ مبارک څنګه و یا شونډې څنګه وې یا غاښونه څنګه وو والله که موږ ته ولې ورسره به ناستو موږ ورته چېرې کتلي نه دي نو نم کتی شو په منبر به اوس دا تاسو ټول ما ته ګورئ که نه اوس زه څه شی نه یم که نه ټول ګورئ پیغمبر به چې په منبر ولاړو د کم صحابي سر به اوچت نه و ټولو به ځمکې ته کت دا جرت چا نه شو کولی چې هغه ته وګوري دا د چا مجال نه و په وصلت کې جدا و تاسو خیال راغی نو ارز می داو چې یو ورځ یو غلام دی او نوې مسلمان شوی دی چرته ورته کتلی چې کتلی دی په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی رانجا چول سنت دی د دوه سوه مرضونو علاج دی شات د دوه سوه مرضونو علاج دی پیغمبر ویلی دی رانجه درې سلایان یو سترګه کې درې بل کې شروبم د خاینه کېو ختمه به په خای سترګې و او زمونږ زمانہ کې رانجه خو څوک چینه کچاواچول دا داسې مردار خلق دي ورپورې خان دي نن خو دی عام طور بعضی مليانو عادت رانجا چول ډېر یا چي نه نه مولا ګورې نه چې دا چټاکې چټاکې رانجار وخت پسترګو کې چول خان دی ورپورې سردار کونین با بلان هغه رانجا چول عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب جمعتونو کې دالکان وای نو دوی اعلانو کې چرونو زایمه بیان بکیږي ا بیان کې څه صرف په هغه کتاب کې حدیث دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هیڅ نشته حدیث دي نو تاسو دې ځان ته ګورئ چې هر یو کېړه یې یو ټاک لاندې هر یو کېړه یې لوی د نسوارو ډبې راوچته یو باروزي کینی نه بس خپل دو سلور لکان چی اکینی یا بیان واوری او د جماعت مقتدیان چی ټول ته بارو سی الکه څه له بارو وتی الته چرته خر سره وای کلاو کوي کپ کور دې سیلاب راغې ظالم خو یو منټ کې نه کنه یو منټ کې نه د پیغمبر حدیث بیانېږي حدیث بیانیږي وایي په ایمان چې قیامت به ورځ به شفاعت کبرا د جناب محمد رسول الله لوی شپارس کون کې به زمونږ د خدای په مخ کې هغه وي او مونږ ورمخ کې شو چې جی وای بخا تاغه چې زما حدیث به شروع شو یو ملټ به ورته نه کېناست ته هم اوس مانه د شفاعت تمه کې موږ به شفاعت کوي د دې خلقو به شفاعت کوي عزیزانو حدیث او قران دا د محبوب کلام دی او د محبوب کلام چې د عاشق په سینه چوبیس ګنټې پروت نه و او د د تصور د بل شي وو نو خدای نه د جنت تمه مکوا او رسول الله نه د شفاعت تمه مکوا کلامونه د بل بل لاڅ شي او د بل چا به څه خبري او د بل چا به څه تقریری زما به څه خبري زما د ذات د بل چا به څه تقریر تاسو وګورئ یا به چرته ارزانی عام د ملک بیړه تبا ده خبره دا غ ذات کوه چې هغه کور در ته آباد کی چې کم کور به ابد الاباد د پاره تا سره ابد الاباد او هغه د جنت کور دی اب صرف د خدای او د رسول تقریر ته په غوږ ایښودو او په هغه لار د روانېدو نه باد کېږي، کېني موږ تباه یو، زموږ بېړي غرقه ده، خدای پراستی په منبر د پیغمبر ناست یم چې د جنت بوی سره ونه ګورو، بوی. زمونږ ژوند فراډ دی زمونږ ژوند دوکه ده زمونږ ژوند بې ایماني ده زمونږ ژوند منافقت دی مونږ بیړي غرقه ده عزیزانو پل اوس مصیبت بل دی کنه مصیبت دا دی چې مونږ قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون او بحیثیت کلام الله پی جندل نه دی حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبرانو پی جندل نه دی خبره د هغه چا سړی له خوند ورکي چې وړاندې دغه شخصیت پیجندلې وي ته دومره خبره خو په پوهېږئ ماماګانو تاسو یو خو د مخکې صف کې ټول بوډاګان کېنئ او زما په خبره نه پوهېږي په دې زه ډېر خپه یم نه دا خو خیر خو خدای م خوشحال لره چې زما د مخ ته ګورئ او زما مخ کې کار نه دی کار په خبره پوهېدو کې دی هسې سر خوځوئ ما کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نه نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ داوا کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر سو پورې قران شوه نه نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی دارچ د سملو لنزو وزیران اعلانو کی چې دفترو ته نزو افسران اعلانو کی چې نوکرو ته نزو تاسو ګورئ نن د کلرکانو هړتال دی الکه څه چل دی تنخواه کمه نن د لارو هړتال دی لکه څه چل دی ریټ کم دی نن د پلانو هړتال دی څه چل دی په دا هړتال په ټول پاکستان کې ما غوګونو ته را نه غه چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې تر څو د پیرنګي قانون د عدالت نه لري شوی نه ترغه پورې با قلم ته نه لاس کوي او نه به چې دی د دفتر په دروازه خپګ دی تاسې چا کړي دي تر اوسه پورې مونږ څه کوو مونږ مليان هم راپاسي الکه دا نه نه خدای به خکی خدای به خکی خدای به رو رو بکیږي نه داسې یکدم چرته کې ان لله کور یې وران شو، خلک مړه شو، بیړي یې غرقه شوه، قبرونو کې خپې ځوړندي، رورو دې نه پس په څرورو کې څلوېښت کاله وشو چې دا ملک په دې دوکه ساتلی کی بارت کالا وی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد خدای پوهېږه او حکمران طبقه پوهېږه، خدای پوهېږه او هغه خلق پوهېږه چې د چا په لاس کې دا نظام دی او نۀ راولي. تاسو ته مې صرف دومره عرض دی چې زړۀ د خدای د مينې کور کول پکار دي. زړۀ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مينې کور کول پکار دي، نورې ټولې مينې بس دي. دا زموږ دوستانه، آشنایه، تعلقات دا ټول بکواس دی. بیا زموږ د زمانې دوستي او تعلق داسې دی. پلانی مړ شو، خان، اها، بجلیګر ملا مړ شو، وایي مړ شو، اها، یاره ښې خبرې به یې کولې، نه، لاړو بیړخې ووتو. عزیزانو! پیغمبر یو صحابي دی. حضرت علی نومې دی صحابه ناس دی وبنشتا زنګل دی علی وبرا پیدا کا علی د غرنه خلاړو چې ګور یو چینه ده او یو حبشي په ولار د مشک ډکای لګیا دی حبشي حبش ډیر تور قوم دی او ډیر تور مکه معظمه کې حبش حج لرازي چې وی ګوره د شپې او به یریږي د سیمنډه به وایي داسې تور حضرت علی هغه بشی ته وی چې دا مشک لګ مال راکه زما محبوب او بغوختی بیا در تر وړم هغه ورته یو طرف ته شه هغه لک سات لا یو طرف ته شه بس حضرت ریدی دې ځای نه ونیو هغه حبشي او مشک یې ترې واخیست او اوبو نه یې ډک کړو ورته ویل دلته کښېنه صحابو ته یې اوبه راوړې حبشي ورسره راغی چې راغی اویا اتیا صحابه دي ټول اودسونه مې پرې وکړه ویې مس کړې پیغمبر دغه مشک په خوله باندې داسې ګوتې ایښې وې اوبه ترې راتوېدې دی ټولو صحابه اوس کله او دس بیا چې مش دا چې مش کوم مغه سره ډک ابشی ته وی چې اسې دی غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی او سبس واله هغه چوکت چې دا څنګه چل ومن هذا دا څوک دی هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وی اهذا محمد ا محمد دا دی وی او دا دی وی لا اله الا الله محمد رسول ما ته پته نه و ما اوریدلیو دا محمد چې ایمان راوړو احبشي خو ډیر تور حضور جوبا غوسته و ابشي ته وی دی خراش چې دی خوا یې راوستو نو هغه جبه یې داسې کړه او حبشي سینې سره ملاو کو او جبه یې په د پاسه داسې واچوله ډېر ساعت یې سینې سره نیولی خو چې جبه یې ترې لرې کړه بیا هغه حبشي د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړقېده هغه بېرنګه فطري پیدا شوی تور د پیغمبر سینې سره لګېدو باندې د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړقېده تاسو خیال راغی چې نو عرض مې داو چې بل څوک خسته به په دنیا کې چې تبه په مین شي سیوا د خدای نه او بل بل څوک خسته دنیا کې چې تبه په مین شي سیوا د محمد رسول الله نه نو کار کله خسته چې هم دغه دو دي نو د خسته او خبرې هم خسته یې کنه قبل سي په دې پورې